كالعهن أفرغ لا تزغ نختم ولا كالعهن چې دا عين په داسې طريقې باندې ادا کې چې په دې کې سي بعبعي ها بعبع معنا څه ده یعنی د عین اوازی پکې او دا ها په داسې طریقې ادا کې چې پاغه کې سي ها ها هاي څه پکې ها ها ها ها معنا د ها आवाज پکې ها پوښی کنا کل عهن چې خفا پکې چرته رانه شي پټواله پکې رانه شي پدې ها کې ځکه په ها کې خفاشتا د دې عین د وجه داسې ولوي چې کال عین هاذا شو کال عین وتكون الجبال کال عین المنفوش کال عین ويا کال عین تاسو باندې الله رحم کړو حروف ټیک دي نو چې چاته نی نی یاد بیا غته وای دا حرف وایا ها نو بیا به تاسو ته اندازو لري چې یقینا سخاوي سب صحیح خبره کړي غين او عين ايا دی دواړه نو څنګه به وي افرغ علينا اوس په دې کې وس چل کې تمیز د غین بکې د عین نه ځکه په غین کې استعلا ده او رخوت ته او توسط او استفال ده دا په غین کې استعلا ده او رخوت ده او دارنګ په عین کې توسط او استفال ده نو د دواړو خیال بساتی نو که عین دی او که غین دی په دواړو کې جهر دی په دواړو کې اسمات دی په دواړو کې انفتاح دی یعنی بعضی صفات یو ځای یو ځای دي نو چې کله صفات یو ځای شونه یو حرف بل ځان تراکاږي کنه نو کې دې شي قاری صاحب سونه کی ترکیزونه کی یعنی سوچ او فکرونه کی نو بیا به پکې نقصان پیدا شي نو قاری به دې ته سوچ او فکر کوي څنګه به وای افرغ علینا وای افرغ علینا اګه دا څه نه کړو بس ادغام به پکې وکینو څنګه به وای افرغ علینا سورت آل عمران کې راځي ربنا لا تزغ قلوبنا او دا د په موانع د متقاربین کې موږ ذکر کړي مثال په قاعده کې چې دا حرف حلقي ادغام په بل حرف حلقي کې نه کیږي او په مقارب کې نه کیږي چې بل قریب حرف سره راغلی لکه د قاف او د غین مخرج بالکل یو بل سره قریب دي بیا یې ادغام نه کیږي ځکه اول حرف حلقي دی د ادغام نه کیږي په بل کې نو سره د دینا چې دواړه قریب دي د یو بل سره په اعتبار د مخرج سره ابازي صفاتونو کې میوزې دي په دواړو کې جهر شته دا جهر په دواړو کې شته کې نشته استعلا په کې شته کې نشته انفتاح هم په کې شته نو خیال بکې چې په دې غاین کې سوکو رخوت ادا کړی شي اے ما ته وګوره لا تزغ لا تزغ دې ته رخوت وای اواز جاری کېدل دا به غین کې ادا کې او اظهار د دې غین بکې او کدا سینینو ادغام به په قاف کې وشي بیا به ته لا تزغ قلوبنا نو غلط بشي بیا به دې قاف ته سوچ کې چې صفت د شدت پکې ادا کې دا خواب نه پریدو دی خبره تا چې د دې دا غټواله په دې تا کې موردن نشي حرف تا دا ورپسې کنه نخ تم یا داسې بم نه کو چې د دې تا دا استفال په حرف خا کې وردن نشي اې داسې بم نه وایو ما ته وره نخ تم دا اوس مونږ د خا غډکواله په حرف تا کې څه کو دن نه کو او دا څه بم نه وایو چې چاته وې دا تا باری به نختیم نخ نو تا خو د خا هغه استفال په څه کې وکړو د تا هغه استفال له په حرف خا کې ور د نسوک په دې پوي شو صحیح دارنګ په دې خا کې حمس ته د دې حرس بسات چې دا حمس ادا کې نخ نخ نخ سیدا رخوت د پکې خصوصا چې غوره ساکنه ده دلته او په حرف تا کې شدت ده توخشا عربی کې تیارې ته وایي نه چې سترګې توی شي نو په تخشا معنا دا ده چې چې ته او یارېږي او په تخشا معنا چې سترګې د باندې تورې شي ها سترګې خو به خود تورې کې چې تا سبق ټول تور تور درو ګډ وډ دی وي لا تخاف دركا ولا تخشى چې دوه حروف متقاربین راغلي کم کم ح او ها نو چرته د یو اواز په بل کې پیدا نه کړي خلک چې ځان تاسانه څنګه سبحو سبحو او یا سبحو سبحو ډول غلط دي ډول سړي خطا پکې دا ده والذين اتبعوهم بإحسان پویږي کنه قران کریم کې ډېر راغلی دا داولي د اې دې کې دوه خبرې دي یا خو حمزه او حق په لکه راغلي دوه حرف حرکت دي کنه دي همزه او حا یو وسط حرف نه ادا کیږي بل د اقصای حق نه ادا کی نو قرب شو پکې کنه شو او یا ح او سین راغلی څه شي ح او سین راغلی دي نو په دې کې دا صفات مشترک دي همسته نو په حاکم همسته او په سین کې همسته صحیح شو رخوت ده نو په دواړو کې ده نو خیال ساته چې چرته دا ګډ وډ نشي الاحسان چرته ونه وي په بل حرف بدل نه کې دیزه دیزه پورې ناظم صاحب د حروف حلقي ونه فارغ شو والقاف بين جهرها دا پر رفع سره مراغله دی والقاف او په نسب سره مېره شي والقافا که نسب شي نو دا به بنا بر اشتغال شي اشتغال تاسو نه پیژنئ او بس دومره او پیژنې چې بنا بر اشتغال او که مرفوع شي قافو شي نو بنا بر ابتدا بشي ابتدا نه پیژنې په هر حال یا او یا یو القافو یا والقافا عمره خو ویل شي کنه ها صحیح ده اول قاف ته د قاف مخرج اقصا لسان ده ها خو اقصا لسان کې د بر طرف نه ادا کیږي نرم تالو او کاف د سخت تالو لکته نو قاف علامه جزري صاحب سوې والقاف فوق ثم الكاف اسفل جزري کې تاسو لته تیر شول نو او په قاف کې کم کم صفات دي هي یو کتاب د پاغي کې د دې ټولو حروف او صفات په شیرونو کې را جمع کړي دا غي کتاب نو ما سره پروت دلته بیا ځان له چاپ کوي دوه پانی دی یو پاڼه خو دلته کې پروت ته ما چاپ کړه چاپ پروت ته هغه القول المألوف یا القول المالوف فی صفات الحروف عين ده القول المألوف في صفات الحروف ده شيخ علي البيسوسي رحمه الله اغد قاف بارك وي للقاف اسمات وجهر قلقله صحیح ده دا شپږ صفات دي د دې نو ناظم صاحب دلته وی وی جهر او استعلا پکې څرګند که دوی صرف ذکر کړ کم کم جهر او استعلا جهر څه ته ویل کیږي څرګندوالي ته او تاسو ویلو چې د جهر معنا څه ده دویم په دې کې استعلاء وکا استعلاء تعریف سو ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بالحرف اقصى لسان سو کا برا پورته کا او د استعلاء سو حروف دي و خص ضغط قز دغه حروف دي او باقی نورم غټ حروف ته جګه تشبه مستعلیه وي حجی نو دی وای دا جهر او استعلا په قاف کې سرګن کا والکاف خلصها بحسن بیانی او حرس لرا په خالص والی د کاف کې لکه تاسو معنا ولیکل خالص کده کاف لرا څنګه خالص کا خالص کا د قاف نه چرته قاف بوی پکې پیدا نه کې په کاف کې لکه اکثر خلک سوې اے خلقکم سوې خلقکم نو خلقکم څه شي شو د قاف بوی پکې پیدا کو کو پیدا یې پکې نه کو نو ادا سه مکه ول والکاف خلصها دا کاف چې کم د خالص کسړیا تبل څه بوی پکې م پیدا کو ځکه د کاف ځان ته صفات دي باریک د کاف عرب چې کوم ده کله کله دا قاف او کاف په یو بل بدلی هم وای انا او قربان و قربان هغه لوخه چې هغه بس دقیقې او دقیقې دول نږدې نو هغه قسم وای قربان ورته ویو کرب نو په یو بل بدلی عرب بلکې عرب خو کله دا کاف په شینم بدلی عرب کله څه کوي اوس دا نوې کوم عرب چروتی نو په بعضې ملکونو کې ته وګوره مثلا عراق او سوریا دغه ملکونو کې څنګه وای اے عربی کې وای الله يعافيك ها الله دې تاسو کې خدي کیتا نو اعای کاف پشین بدلی الله يعافيش قرات په ممنوع ده شاذ ده خو کاف کله په شین بدلیږي پوه نشي په خبره دا کاور سره نږدې پر به هر حال دی شعر کې درته دا و چې قاف کاف دی بل نه جوړ څنګه به خلقکم خلقکم خلقکم او د دې مثالونه بیا رستو شعر کې در روان دي وهمس ذا او همس د دې کاف په هغې کې د همس څرګند نه کو او په دې کې د جهر څرګند نه کو فهما نو دا قاف او کاف لاجل القرب د وجه د نږدېوالي د مخرج نه چې د دواړو مخرج نږدې نږدې ده کنه دواړه د اقصا لسان نه سکیږي ادا کیږي یختلطان یو بل سره بغډ وټ شي نو ګډوډي کې کنه خلقکم ګډوډ نشول ګډوډ شول دلته درله دا وای چې ګوره دې دواړو ته مون حروفي سوایو لهویه وایو د لحات نه ادا کیږي دا ورته ولي وایو هم د دې وجه نه ولا وایو چې دواړه د یو ځای نه ادا کیږي نو موږ ورته حروف لهویه وایو د لحاد سره نږدې دي. د قاف او د کاف د یو بل نه په څه شي سره جدا والی راغلی؟ اې، قاف د کاف نه جدا شوی په جهر سره، په استعلا سره، په قلقلې سره. صحیح شو؟ او کاف جدا شوی دی د قاف نه په همس سره او په استفال سره چې باید کې همس ته استفال دی نو د دې وجه نه اوس که سړی وای الحق الحق کو حق العیاذ بالله رب کی خارق لا حق یو مولا بیان می اوریدو وای اردو کې بیان کولو وی الله به جهنميانو ته وای چې زک اول ذال زری زک څه شي او معنا یې کوله چک څه شي اردو کې سکلو لزوي چک پوجي نو سم تکرار کولو غنا وای ما پسې وای زک چک زک چک ایمان وایا ذکر ها ان انزل الله قرانا عربيا دک عجميا دی نو دا عربي د زک کدا عربي شنو به زمونږ د پښتو به عربي ده ځکه دا به دی خای ها زک پوه نه شوي نو دا بالکل تحریف لفظي ده د قران کریم دې ته د الله کتاب ویل ظلم دی الله کتاب دا نه دی دا پیچه الله کتاب بل دی ا صحیح دی پوه شئ کنه نو ان لم تحقق جهر ذاك وحمز ذا فهما لاجل القنقر اذ قال ربك للملائكه هغه شي ته ویل کېږي چې ته ځان ته وغوړې او د شي پی لکه بستر دی غوړولې الله اکبر الله مخرجونو ته به لاړ شئ او وبه ګورئ چې د قاف مخرج او د کاف په مخرج کې موږ څومره مثالونه ذکر کړي چې قاف به د کاف نه دا غوره دلته زه اختصار کوم ځکه موږ ویلي ده کم حرف چې دلته زوام هلته په خپل کاپۍ کې په مخرجونو کې وګوره چې ورګه زه ګورم چې د قاف او د کاف څومره مثالونه دي پوه شئ که نه نو بیا به تاسو له اندازه لګي چې څومره مثالونه دي او څومره علما او تنبیحات دي په هغې باندې موږ هلته ذکر کړي دلته ځکه زه نه ذکر کوم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وصحبه أجمعين